دفتر دی یعنی رجسٹر دی لیکل شوی کتاب کتاب رجسٹر دی دفتر دی مرقوم لیکل شوی ویل یومئذ تبعید حلاکت دی پا دغه روز کې للمکذبین تکذیب کوونکو لاره دروجن کوونکو لاره الذین آتسان آیتنا زمونږه قال ویدی اساطیر الاولین دا خو درو کسی دی د زړو خلکو په خوانی خبرې دی درو او دا مونږ تر نقل کړي قال ویدی اساطیر الاولینا دا کسی دی پخوانی دروغ زړو خلکو کلا اس اس کلنا کلا اچر داس نه دا بل بل ګرانا زنګ را غلې دی علا قلوبهم فزلونو د دوی باندې ما کانو یکسبون په سبب د هغه عملونو چې دوی کول کلا دا سندا انهم یقینا داخل چی دی کلا یقینا دا سندا انهم چې دا خلق چې دی الرب هند رب خپلنا یعنی د رب خپل نه دیدار د الله نه لیدو د الله نه یوم اذن په دغه ورځ کې با لمحجوبونا په پردو کې وی یعنی من بکړی شي محجوب حجاب پرده به دی به الله نه ویني ثم بیا انهم یقینا دوی لصال الجحیم ضرور به داخلي دن کې اورتا کتاب دې لیکل شوی دفتر دې لیکل شوی یشهده المقربون حاضری کی اغیتا یعنی الله تعالی تا نږدې خلق مقرب نږدې ان الابرار یقینا نیکان خلق با لفی نعیم خامخا پنیمتون کی یسقون من رحیق مختوم اس کولی کیږي به دوی ته د شراب خالصو مہر وخل شو نه مختوم مہر والے شوی رحیق خالص ختامه مہر داغي با مسکن مشک یعنی هغه کې به ګډوي دا مشک مقام او دای نعمتونو ته و مزاجه من تصمیم او ګډون دی هغه به د تصمیم چینی نوی هغه خوراک هغه د شرابو ګډواله چې ملاو شي و سره ګډ شي من تصمیم د تصمیم د چینی نوی عینن چې چینه دا یشربو چې سکیبا بها پاغي سرا المقربون نزدې خلق الله تعالی تا هغه چینه جو بنا هغه چې کم رحیت مختوم چینه دا تسنیم چینه دا عین به مقرب خلق سکی ان الذين يقنا كسان اجرمو چې جرمونه کړی دي ګناهونه کړی دي کانو دوی من الذين هغه خلقو پوری امنو چې مؤمن ایمان راوړي یعنی او دوی مؤمنانو پوری یضحکون خندای کولا مؤمنانو پوری به خندا کولا موحدینو پوری به خندا کولا و اذا مروا بهم او هر کله چې وو تیرې دل په غوي باندې یتغامزون نسترګي به وخلې چې هغه دي کنه هو جل مسلمانان مو خپکړه و اذا راوهم او کله چې دوی به ولیدل هغه لره قالو ویل به دوی ان هؤلاء لضالون یقینا دا کسان دي چې خامخا گمراهان دي مؤمنان یادو وما ارسلوا او ندی لګلی شوی دوی علیهم پا وی باندې مؤمنانو باندې حافظین سوچ سوکې کوونکې ساتون کی سوګیداران نه دی لګل شي ذمہواران فالیوم نو نن ورز الذین آمنو او کسان چې ایمان والا دي مؤمنان دي منل کفار په کافرانو پورې یزحقون خندا کوي کفار پورې به خاندي التا علل ارای کې باغ تختو باندې په پالنګونو باندې بوي ينظرون غوري بيو بلتا هل سو وبل کفارو ایا بدل ور کړي شو کافرانو ته ما کانو يفعلون یاغه کارونه چې دوی کول هل په معنا د قدم راځي هل سو وبل کفارو یقینا بدل ور کړي شو کافرانو ته ما کانو يفعلون یاغه کارونه چې دوی کول سوره انشقاق بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت هر کله چې اسمان اوښليږي واذنت لربها او وږي اخی د حکم د رب خپلتا واذنت عاجز دې تابعدار دې قدحا مشقت کول فملاقیه نو مخامخ کیدون کې ته دا غسرا ته الله ته د نږدې کېدو کوشش کوي مشقت برداشت کې نو تب الله سره مخامخ شي فاما من نو هغه څوک چې اوتی کتابه ويصلى سعيرا او داخل بشي اور تیز تا گرم جهنم تا انه یقینا دې کانو فی اهله په خپل کور کې مسرورا خوشاله انه یقینا دو ظن گمان کولو الله یحورا چوب نگرزی الله تا یکذبون چې الله دې کتاب درو جنتیا کوي والله اعلم او الله تعالی پوهه دی خو بما یعون هغه سچې دوی په ظلم کې پټي هغه چې په ظلم کې پټي الله یې په خپل فبشرهم نذير ورکړه دوی ته په عذاب الیم په عذاب دردناک سره الا الذين چې مسلمانانو د پاریس مکه کانوستا چې پکې ورواچي تبا کړی شول اصحاب الاخدود کنستون کی د کندو کندو والا الناری اور ذات الوقود ډیر خشاک والا لرګی را جمع کړل او مسلمانانو پکې ور اچول اذ هم علیها قعود کله چې دوی د هغه په خوا کې ناستو وهم علی او دوی په هغه باندې ما يفعلون چې کول هغه کارونه وهم علی ما يفعلون او دوی په هغه حق یعنی هغه کارونه چې کول یې دوی بالمؤمنین د مؤمنانو سره شهود تماشا کوون کیو حاضر ناس مؤمنانو پورې وا دای تماشا کولا انداګانې کول مؤمنان به ورته غرزول شو ثم لم يتوبوا بیا نه د وستلې توبه دي خلکو ولهم نو دوی لر عذاب جهنم عذاب دې د جهنم ولهم او دوی لر عذاب الحريق عذاب دې د اور سوزون کې ان الذين امنوا یقینا نیو ضرب استا لشدید خامخا ډیر سخت دی انه یقینا الله پاک هو اغه یبدئ و یعید اول پیدائش کوي او دوباره پیدائش کوي وهو الغفور الودود حدود وهو الغفور او هغه دې بخنه کون کې الودود محبت کون کې ذل عرش المجید خاوند عرش دې لوی شان والا فعال کون کې دې لما یرید هغه سچ اوغواړي هل اتاکا یقینا راغله دې تا ته حدیث الجنود خبر دې لخترو فرعون و ثمود د فرعون او د ثمود سمودیانو لخر فراونیانو بل الذین بلکیا کسان کفرو چې کفر کړي دي په تکذیب پر تکذیب کې مشغول دي په درو جنتیا کې مشغول دي والله من ورائهم او الله تعالی د دوی د هر طرف نه من ورائهم والله من ورائهم او الله تعالی د دوی د هر طرف نه محیط راګرون کې دی بل هو قران مجید بلکې دا قران دی لوی شان والا بزرګي والا فی لوح محفوظ فتختو ساتل شو کې لوح محفوظ لوح تختا مراد هغه علم دی الله لوح محفوظ یادېږي آی کې ساتل شوی سوره طارق بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم دې پاسمان والطارق او پر اتلون کې د شپې باندې طارق د ستوري تم وای قسم دې پاسمان باندې او طارق باندې نراتلون کې شپې باندې وما ادراک او سسیس پوی کړی ته مطارق چې سدې د شپې راتلون کې طارق د شپې راتلون کې ان نجم استوره دې الثاقب زلیدون کې ان ان کل نفس نشته هیڅ یو نفس لما مگر اشتا علیها پاغ باندې حافظن ساتنه کوونکې ملائک مقرر دي په واپس کولو د هغه باندې خامخا قادر دی طاقت لري یوم تبل السرائر هغه ورځ چې ښکار بش کړي شي رازونه یوم هغه ورځ تبل السرائر ښکار بش هغه پټ رازونه فما له فجعله نو بیای ګرځول دی هغه غطا ان بوس احوا تور زړه زری زری سنقرئو کا یقینا مونږه لولو تا ته قران فلا تنسا نو مهروت قریب دی تا ته قران لولو ته نه هره الا ماشاء الله مگر هغه چې وغواړي الله تعالی انه یقینا الله پاک یعلم الجهر ویږي په کار باندې وما یخفا هغه چې پټ دی وانو یسرک لليسرا او آسانو تا تا لار د آسانه فذکر نو بیان کړه دو بیان کړه قران ان نفعت الذکر یقینا نفع ورکی بیان کول سیذکرو خامخا نصیحت به قبول کړي عقلی من من اغسوب یخشا چې یره کوي یریږي خد جون به نه جون ده خو به راحت جون به نه قد افلح یقینا کامیاب دی من اغسو تزکا چې ځان پاک کړو د کفر او شرک او ګناهونو نا وذکر اسم ربه او یاد کړو نوم د رب خپل فصلا نو منځ وکړه بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې غره کوي تاسو ژوند د دنیا ژوند د دنیوي هغه چینه د درماش نه به خټکی هغه نه بسکول شي لیس لهم نبوی دوی لرا طعام خوراک الا من ذریل مگر د ازغیدار بوټینا تریخ ازغیدار بوټی لا یسمنو نب سر بول کوي ولا یغنی او نبات فائدہ ور کوي من جو عند لوګینا نب بدن غټیږي نب لوګه ختميږي او د نګوري اسمان ته کیف رفعت چې څنګه اوچت کړي شوی دی و الال جبال کیف نصبت او نګوري دوی غرونو ته چې څنګه ودرول شوی دی و الال ارض او نګوري دوی زمکی ته کیف سوتحت چې څنګه غړول شوی دا فذکر نو بیان کړه قران نصیحت ورکړه په قران انما یقینا انت مذکر تو بیان کون کې نصیحت ور کون کې لست علیہم نیت په دوی باندې به مسایترین سوکیدار مقرر کړي شوی نگهبان ساتون کې ته د دې نه سر بیان ورته کوا